او د یتیم ځمکه خوري د هغه پرورش کوي د هغه دکانداري کوي فلیاکل بالمعروف نو خوراک دې کوي دا غینا بالمعروف د نیکی طریقې مطابق په علاقه کې سرنګي خلک پټه په برخه خوري دا سی وی خوري چې پری خیر دی بیبیان استاس لم یکل لهن ولد کچری نیوی دوی د پار اولاد فین کان لهن ولد کچری وی دی بیبیان د پار اولاد فلکم الربع نو تاسو له سلور مې صدا مما پاغمال کی ترکنا چې پری ګری دا زنانا مم بعد وصیتن پس د وصیت نه یوسین بیا چې وصیت کړي دی پاغه او دین او پس د ادا کولو د قرض نام من بعد وصیت پس د وصیت نه یوسوا بها چې وصیت کړي شوی پاغي او دین نو پس دا دا کول د قرض نه غیر مدوار مشی zarar رسون کی هیڅ مشی zarar رسون کی وارثانو ته په وصیت باندې وصیت من الله دا وصیت دې د طرفه د الله نه والله علیم حلیم محسنین چې تاسو اراده لرونکي یې د نیکا غیر مصافحین او نه یې بدکاری کوونکي فمستمتعتم به هغه چې فائدہ واخلې تاسو پاغه سره من هن دې زنانو نه فاتو هن ور کوي دوی ته جوړون مہرن دوی فرید وا فرض کړی شوی فیدا او سن کله چې دای په نکاح کړې شي فین اتین کچر راتل کل دوی بفاحشتن پکار د به حیاي فعليهن نو په دی وینځ باندې نصف ما نیم د هغه سزا نه ویل المحسنات چې د په پاک دا منو زنانو باندې من العذاب د عذابنا ذالک دا نکاح د وینځو لمن دا غچا د پاره دا حکم نه خشی العنتا چې یریږي هغه د ګناه نه منکم د تاسو نه وان تصبرو دا چې تاسو صبر وکړي او الله طاقت در کی او د آزاد وسیلو زنانو سره نکاح کوي خیر لکم نو دا ډېر غوړه د تاسو لپاره والله غفور الرحیم الله دې بخون کې او مهربان مما پاغس کې اکتسبو چې دی کړی دي وللنساء د پاره د زنانو نصیب نساء او برخوي مما داسن اکتسبنا چې دی څه کسب کړی دي واسال الله من فضله سوال کوي د الله نه د الله د مهرباني او د فضل ان الله بشک الله کان ذی بكل شی علیما په هر یو شی باندې پوها ان الله بشک الله کان ذی علیمن فوها خبیر او خبردار وعبد الله عبادت او بندگی کوي دی الله ولا تشرکو به شیئا مشرک وی دی الله سره شی وبال والدین احسانا د مور او پلار سره احسان او نیکی کوي وبذل قربا د خپل خپلوان سره والیتاما د یتیمانو سره والمساکین او د مسکین والذین کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه رعا الناس د پاره د خودنې د خلکو ولا یؤمنون بالله ایمان نساتی په الله ولا بالیوم الاخر او نه پر زرستنی ومن یکن الشیطان له قرینا او هغه څوک چې شیطان داغه د پاره دوست فسا قرینا نو بد دا شیطان مرګره وماذا علیہم او سبو جو ضرر به پدوی لو آمنو کده ایمان روړو بالله په الله رب العزت باندې والیوم الاخر او په ورځ رستنی وانفقوا او مال لګولې و مما داغه مال رزقهم الله او چې الله دوی له رزق ورکړي وکان الله بهم علیما او دی الله په دوی باندې پوها یا راغلی یو په تاسو کې د لیو د سماتینا او لا مستم النساء یا تاسو صحبت کړی وی هم بستری مو کړی وی د بیبیانو سره فلم تجدو مان نموند تاسو بو فتیممون قصد و اراده کوي سعیدن طیبا د خاور پاکي او واورز مونږ خبرې غیر مسمعن کله دم تا ته داسې خبرې واو نورول شي چې ته په خوشاله شي وراعنا او ایش پن کی زمونږه لیم بیلسنتهم اړوي د خپل جبه وتعنن فی الدین او عیب لګوي د په دین اسلام کې ولو انهم کچره وی دوی قالو چې ویل وی دوی سمعنا واوریدل مونږه واطعنا او تابعداري کړې د مونږه واسمع او واور زمون خبرې وانظرنا انتظار راتو کا لکان خیر لهم نخام خاډه غرب وی دوی نه پاره واقوم او ډیر لوی دی انصاف خبره بوي ولکن لعنهم الله لیکن پلانت کړي دي دوی الله بکفرهم په سبب د کفر د دوی فلا یؤمنون الا قلیلا نو ایمان نه وروړي دی مگر لغونته لګ اونته ضعیف ایمان راړي چې داغه سه اعتبار نشته یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین اوتل کتاب اے ها کسانو اوتل کتاب چور کړه شوی د کتاب امنو ایمان راړی بما پا کتاب نزلنا چرا نازل کړه دې مونږه مصدقن تصدیق کون کړه لما لا کتاب ما کوم چې تاو سره دې من قبل مخکره دین انت می سوجوهن چروان بکو مخونه په ساحر باندې په جادوګر باندې په سحر باندې وتواغوت یو په شیطان باندې ایمان راړي ويقولون وايد للذین کسانو تکفروا چې کافر دي ها اولای دا کافر اهدا ډیر په هدایت دي من الذین لا کسان نامنو چې مؤمنان دي سبیلا پلار کې بشک ورکړو مونږه اغا اولاد او قوم د ابراهيم عليه السلام ته کتاب والحکمت او په اولاد د ابراهيم عليه السلام کې بعضه تمغه پیغمبري ورکړي وا واتیناهم ملکا عظیما او ورکړي ومغه دوی ته بادشاہي لویا نعم ما يعزكم به یعنی ډېر خده هغه شی چې نصیحت درکوي تاسو ته به پاغه باندې ان الله بشک الله کان د سميع بصير اوریدن کې اولیدن کې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله واطیعوا الرسول تابعداریو کوي د الله او تابعداریو کوي د رسول الله او اول الامر منکم دا چې ګمراهان کی دوی دلالم بعیدا په ګمراهی لري سرا و اذا قیل کل چویل شلوم دی تتعال اور شیل ما انزل الله اغه کتاب ته چلا را لګل ویل الرسول اور شی طریقو د الله د پیغمبر ته را شی د الله رسول ته چې د فیصلو کې ولو ان کچره وی مونږه كتبنا عليهم چې مونږه فرض کړي وي په دوی باندې ان اقتلوا انفسکم دا چې قتل کوي خپل ځانونه او خروجو من دیارکم یاو زید خپل کورونو نا ما فعلوه نبوي کړي دې کار الا قليل منهم مگر لون تی کسانو د دوینا ولو انهم کچره وی دوی فعلوا چې دې کړي ما کار یعذون به کچره ورسیږي تاسو له مصیبت او تکلیف قال وای دې قد نام الله علیا بیشک انعام کړو الله پما باندې اذلم اکم معهم شهیدا کله چې نو مزر دې مؤمنانو سره موجود ولئن اصابکم کچره ورسیږي تاسو ته فضل من الله چې زم د دې مؤمنانو سره په دې موقع کې موجود وې فافوز فوزا عظیما کامیاب شوه به په کامیاب ایلوې سره ما بم ډېر مال وروړو فلیقاتل فی سبیل الله جهاد دی کئی دا اللہ لارکی الذین آکسان یشرون الحیات الدنیا چی غی خرسوی یعنی قربانوی جوند دنیا بالاخرہ پا مقابل الاخرت کی واقیم الصلاة پابندیو کوي په مزبان وات الزکات ور کوي زکات فلما كتب عليهم القتال هر کله چې فرض کړي شو په دی باندې جهاد په مدینه منوره کې اذا فريق منهم ناس اپی وړل د دوینا یخشون الناس يريد الخلقن كخشيه الله پشان يريد الله او شد خشيه یا ډیر سخت پیره کې نو دا ستا د نفس د طرف نه ني ستا د عمل او د ګناه نتیجه ده وارسلناک للناس رسولا را لګلې ته مونږ د پاره د خلکو پیغمبر وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله رب العزت شهیدا گواه او خبردار بیت شپیشو ګیره کئی طوائفتن یو ډله منهم ندوین غیر الذی غیر داغنا تقول چې تا ورته ویلی وی والله یكتب والله لکی ما سیبیتون چې دای پش پیشو ګیره کئی فاعرض عنهم نو مخواړه ود دوینا وتوکل الله بر وسو کپ الله بانی وکفا بالله وکیلا کافی الله ذمہوار او سوک دی رشتونی دا اللہ نا حدیثا پا وینا او خبره کی فما لکم سشوی دی تاسو لر فی المنافقین پا بارد منافقانو کی فئتین چه دو ڈلی کی گئی والله ارکسهم الله لا کړی دی دوی بما کسبو په سبب دا غی چې دای کما مال کړی دی الا الذين مگر کسان يسولون الى قوم چې غي پی وشي دی او داسې قوم سرا بینکم و بینهم میثاق چې پمن تاسو پمن داغوي کی واده وی او جاءوکم یا راشی تاسو ته حسرت صدورهم تنګي وي سيني د دوی، ان يقاتلوکم تاسو سره د جنګ کولو نه او يقاتلو قومهم يا دا چې دی جنګو کې د خپل قوم سره نو به پرېږدي ولو شاء الله او کدا الله خو خشوي وي لسلطهم علیکم خامخازو رور کړي به وي دوی پتا سبحان فلقاتلوکم نو خامخا تاو سره به جنگ کړي وي فین اعتذلوکم کچری دی جدا کیږي تاسو نه ډډ کوي د تاسو نه اړه کوي تاسو نه فلم یقاتلوکم نو دی جنگ نه کوي تاسو سره والقوا الیکم السلام او پیش کوي تاسو ته صلح فما جعل الله لكم نن غرزول الله تاسو لرا لهم بدوی باندې سبیلا سلا رد جنگ کولو ستجدون زر دې چوب مومي تاسو اخرین نور یریدون ای به اراده لري ایامنوکم دا چې امن حاصل کی تاسو نه د منافقت په طریقې ويامنو قومهم او امن حاصل کی د خپل قوم نه د اتفاق په طریقې کل مارکلا ردو کل ما ردو الى الفتنه هر کله چې دی ردو وکلن د ټولو سره وعد الله الحسنا وعده کړی الله د جنت وفضل الله المجاهدین غره کړی دی الله جهاد کوونکی عل القاعدین پاغ ناستو به عذر باندې چې سوزر نشتا او ناس دی اجرن عظیما په اجر لوی سرا او دی اللہ رب العزت پوها و حکمت والا انا انزلنا الیک الكتاب بی شکر علی غلیون تا پہ محبوب کتاب بالحق دپار د حق سر گندے دو پہ حق سرا لتحکم بین الناس دی دپار چت فیصلو کی پمن خلقو کی بما پاسوان اراک اللہ چی خودلی تا تا اللہ پہ دی کتاب کی ولا تکن مکدت للخائنہ ولا تجادل جګړې مکوا عن الذين لا کسانو طرف نه يختانون انفسهم چي په خیانت او نقصان کې چولې خپل ځانونه ان الله بیشک الله لا يحب محبت نساتی من لا چا سره کان خوانا چې غده خیانت کوونکی اثیما ګناهګار یستغفرون من الناس دی شرمیږي د خلکو نه ځان پټوي د خلکو نه ولا استغفرون من الله او حیا نه کوي د الله نه وهو ما هم او دا الله د دې سره موجود دی په اعتبار دی لم ایری بیتونا کله چې مشورې کوي د شپې ما حالا يرضا فإنما يكسبه على نفسي بشک کسب کوي کدا ګناه په خپل ځان باندې بوج و پدی وکان الله علیما حکیما او دی الله په او حکمت والا ومن يكسب خطيئه هغه چا چې وکړ ګناه او اسمن یا غټ ګناه ثم يرمي به بريئا او بیا بدنامي پرې باندې او پاک انسان فقد احتمل بشک د پور تکو دا چې تا د صحیح فیصلې نه خطا کی وما یضلون الا انفسهم او نشي خطا کولای مگر خپل ځانونه وما یضرونک من شیء ضرر نشي رسول تا ته ضرر وانزل الله عليك الكتاب را لغل والله فتاوه قرآن والحكمة وحديث اړو موږ دې کمپل چې دی اوړي ونسله جهنم وردن دې کو جهنم تا وساعت مسیرا او بد دا جهنم زیر ورتلو ان الله بشک الله لا یغفر مبخی ان یشرک به دا چې شرک کړی شي دی الله سره دا ګناه نه بخي ويغفر ما کوي ما غدناه دون ذلك چې غیر لا وخت کته دی شرک نه نو خامخا بدلو د پیدایش د الله ومن يتخذ الشیطان ولیا هر هغه چا چې نیول د شیطان ولیا د څومر ګره من دون الله سوا د الله نه فقد خسرا بیشک تاوانی دی خسران مبینا پتاوان خکار سرا ولا معنی اهل الكتاب او نشته د نجات په خیال د اهل کتاب باندې من يعمل سوءا چاچ عمل اکو سوءا ناکارا یجز به دلغ سزا ورکل شپوه ولا يجد له او دې د مومن د ځان لپاره من دون الله سوا د الله نه په باره د یتیمانانو زنانو هغه زنانو کی لا تیتیمهن چې تاسو نور کوي دوی ته ما هغه کتب لهن چې فرض کړی شو د دوی د پاره د میراث نه او د مہر نه وترغبینا دمنا غانی مخړوي تاسو ان تنکیحوهن دا چې دی سره نکاح وکړي یا وترغبون من ساتي ان تنکیحوهن چې نکاح ور سره وکړي والمستضعفین من الولدان او کمزوري د ماشومانو نه وان تقومو او دا چې دی دی تاسو له تامه لپاره د یتیمانو بالقسط په عدل او انصاف نشته د ګناه په دې دواړو باندې او یصلح دا چې صلح وکړي بینهما په خپل منځ کې صلح صلح کول والصلح خیر صلح ډېره غوره ده واحضرت الانفس الشح واحضرت الانفس الشح حاضر کړی شوی نفسونو ته بخل دغه کې د زړه هغه محبت یادوي ولن تستطيعوا چرم طاقت نشي لرله ان تعدلوا بين النساء دا چې عدل او انصاف دو کوي تاسو په مند زنانو کې پاغه اعلان د زړه کې چې هغه اختیار کې نشته ولو حرستم اگر که تاسو ډیر حرس لرئ فلا تميلو كل الميل نو میلان مکوي ټول میلان یوی خوی طرف تا آکم چی په اختیار کې هغه د اختیار خدای سم لاس کې نشته فتذروها نو پرې دغې دې دې لره کلمعلقه پشان د جوړندې وَإِن تُصْلِحُوا که چېرې تاسو اصلاح وکړئ د هغه کارونو چې تاسو پکې فساد راوستی او د زنانو د حقونو نه وَتَتَّقُوا او د الله نه ووېرېږئ فَإِنَّ اللَّهَ بېشکه الله کَانَ غَفُورًا رَحِيمًا د بخښونکی او مهربان ولله یوازې د الله د پاره دی ما څه په سماوات دي په اسمانونو کې دی ما فی الارض هغه چې په مکه کې ولقد وسعنا الذين بشك وصیت کړو ما کسان ته وکړي کتاب چور کړو شو کتاب من قبلکم تاسو نه مخکې یا کوم تاسو ته ان تق الله دا چې الله مو ویریږي وان تکفروا کشر کفر مو اختیار کو مضبوط ولاړ کلک ولاړ بالقسط تعدل او انصاف شهدا گواهان لله د پار دروا د الله ولو علی انفسکم اگر کدا گواهی تاسو په خپل ځانونو باندې او الوالدین یا تمور او پلار وی ولقربین په خپل خپلوانو یکن غنیون کچری دا پچا چې گواهی کوي مالدارا او فقیرا یا غریب فالله اولا بهما الله ډیر مهربان دی دی ما په دې دوه باندې متا سنا فلا تتبع الهوا تابعداري نکوي د خواهش ان تعدلوا دا چې تاسو انصاف نکوي وان تلوا کچری جد مواړو د گواهینا گواهی خو دې کو غلطه او توري واليوم الاخر او د ورځې رستنۍ نه فقد ضل ضلالا بعيدا بېشکه دی ګمراه شوی دی په ګمراهۍ لرې سره ان الذين بېشکه کسان آمنو چې ایمان وروړو ثم کفرو او بیا کفر اختیار کړو ثم آمنو بیا ایمان وروړو ثم کفرو او بیا کفر اختیار کړو ثم ازدادو کفرا بیا یاد کړو کفر ان المنافقین یقینا منافقان یقینا منافقان یخادعون الله دوک کوي د الله سره وهو خادعهم او دا الله دې دوی سزا ورکړي دوی ته وَإِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ کله چې را پورته کیږي مستقامو کسالا را پورته کیږي ناراض سس پس یراؤن الناس ځان خی خلق تا ولا یذکرون الله الا قلیلا نه دی الله مگر لغنتی مغضبین بین ذالک دو پرک دی پمن دی مانو دو کفر کې لا اله هؤلاء نخو په حقیقت کې د کافرو مرګري ولا اله هؤلاء او نه په حقیقت کې د مؤمنانو مرګري وي هر دې کې خپل فائدہ لټي ومن يضلل الله واسوب چلو گمراه کی فلن تجد له سبیلا چرې د مومن دا غو پار لار د هدایت الا من ظلم مگر هغه څوک چې هغه باندې ظلم کړی شوی وکال الله د الله رب العزت سميع عليم عارف کې ان تلبو خيرا کسرګند وي تاسو خيرا کی خکار کوي کی او تخلو یا پټوي ورسله او پیغمبرانو د الله نه د الله وحدانیت نه مني د انبیاء او رسالت نه مني ويريدون اراده لري ان يفرقوا دا چې داوال راولي بین الله پمن الله کې رسول او پمن پیغمبرانو د الله کې په ایمان وروړو کې تپوس کئی سوال کئی تان اہل کتاب ان تنزل علیہم دا چرا نازل کی تپدیوانی کتابا یو کتاب من السمائی دا اسمان طرفنا اللہ وی پریشان کی ان فقط سالو موسیٰ بے شک دی سوال او تپوس کرو دی موسیٰ علیہ السلام نا اکبر من ذالک دیر لید دینا چې د روزنه زموږ پردو کې وي یا د علم نه ډک دي بل طبع الله علیها بلکې مهر والي الله په دې زوم د دوی د کفرین په سبب د کفر د دوی فلا یؤمنون الا قلیلا نو د ایمان نه راړي مګر لهنته رسول الله چې پیغمبر د الله دی وما قتلوه دی قتل کړي نه دی وما صلبوه او نه په صلای کړي ولکن شبه لهم لیکن یو شانتی کړي شو هغه دی صالح الصلات والسلام سره دیتا ولکن شبه لهم لیکن یو شانتی کړي شو هغه دی صالح الصلات والسلام سره دیتا واخذهم الربا او په سبب دا غستو د دې هغه مال د سود وقد له عنه او بشکل من کړي شو د دې سودنا واكلهم اموال الناس او په سبب د خو د دې مالونو خلق لرا بل باطل په باطل طریقې سره واعتنا تیار کړو موږ للکافرین لپاره د کافرانو منهم د دینه یقینا موږ وحی کړی تا ته کما او حین الی نوح لکه څنګه چې وحی کړی موږ نوح علیه السلام ته والنبیین او نور انبیاء علیهم السلام ته من بعده پس د حضرت نوح علیه السلام نه و اوحینا وحی کړی موږ الی ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب علیہ السلام تا ون اسبات او اولاد د حضرت یعقوب علیہ السلام تا و عیسی عیسی علیہ السلام تا و یوب علیہ السلام تا او یونس علیہ السلام تا او هارون علیہ السلام تا و سلیمان او حضرت سلیمان علیہ السلام تا و آتینا داود زبورا ورکرمو داود علیہ السلام تا زبور شریف ورسولن او بیان وکړو موږ د هغه په تابانی وکلم الله موسی تکلیما خبر کړی الله د موسی علی السلام سره خبر کول رسولا مبشرین دا پیغمبران الله را لګری زیر ورکونکي ومنذرین او ير ورکونکي لئلا یکون للناس علی الله دیو پارچنی شی خلق لره په الله باندې حجت سدلیل ان الذين بشدا کسان کفرو چغی انکار کړی د الله نه وظلمو او ظلم کړی دی لم یکن الله من الله ليغفر لهم چې بخنو کې دوی ته تر سوچ دی په دې کفر باندې قائم او دائم وي ولا ليهديهم طريقا او نه دی الله چې خو دوی ته لارا الا طريق جهنم مگر لار د جهنم خالدین فیها ولا تقولوا ما يرى الله باللبان الا الحق مگر حق خبر انما المسيح عيسى ابن مريم بيشك المسيح عليه السلام عيسى ابن مريم رسول الله دار الله رسول وكلمته كلمه الله القاها مه وایئ چې معبودان او خدایان او ملګران دي انتهو من شئ خیرا لکم وی با غورا تاسو نپارا انما اللہ بشک اللہ الہ واحد معبود دے یو مددگار دے واحد یوازی سبحانہو پاک دے اللہ دے شرکانونا او مقرب فرشتي انکار نه کوي ومن یستنکف او هغه چا چې بد وګڼل ان عبادته بد وګڼل بندګي د الله عبادت د الله ويستكبر ځان لوګانو فسيحشرهم الیه جميعا زرد چرا جمع بکی دی الیه یا زرد چرا جمع بشی دی الیه دی اللہ تا جمعین طول او منګلی لګولی دی به پدی الله باندې یعنی په دین د الله فسيدخلهم زرد چوردن وکی دی فی رحمت منه پر رحمت کې د خپل طرف نو فضل او په مهربانۍ کې ويهديهم او هدایت به کې دیتا الیه د ځان طرف ته د خپل عبادت طرف ته صراط مستقیم د لارې نیغې یستفتونک تپوس کوي تانا قل الله ورته وایا الله رب العزت یفتیکم خپل حکم بیانې تاسو ته فل کلالا په بار د میراتی کې یعنی مرون کې سره وی هلاک چې وفات شي ليس له ولد نو د لپاره اولاد وله اخت نو د لپاره خور وی فلها نصف ما ترک د لپاره د نو دا مال نشي د پریخه